تینتیس چونتیس نمبر آیت دې نه مخکې آیاتونو کې د هابیل د قتل واقعه ذکر شوله یو جرم عظیم شوی دې نه پس دې آیاتونو کې د قتل د لوټ مار د ډاکې او د غلا شرعي سزاګانې بیانېږي د غلا او د ډاکې د سزاګانو دې منځ کې د خوف خدا په ذریعه باندې طاعات او د الله پاک قرب او نزدېکت حاصلولو تلقین دی د قرآن پاک دا طریقه دې سره ذهني انقلاب راځي دنیا کې چې کوم قوانین جوړېږي په هغه قوانینو باندې امن نه راځي او صرف خوف خدا د الله یره یو داسې شی دی چې په دې کې په دنیا کې یو عظیم انقلاب راځي شرعي سزاګانې د دې خپل خپل اصطلاحات دي دغه اصطلاحات پیژندل پکار دي کم خلک چې د دغې شرعي سزاګانو نه ناواقف وي هغې ته اشکالات مخې ته راځي د دنیا عام قوانین د جرمونو سزاګانې عام خلک ورته مطلقا د تعزیراتو نوم ورکوي د هر قسم جرم سزا چې وي نو هغې ته تعزیرات وایي لکه تعزیرات هند یا تعزیرات پاکستان وغیره خو د شریعت مسله او د شریعت معامله جدا ده د جرمونو سزاګانې درې قسمه دي یو ته حدود وایي دویم ته قصاص وایي او دریم نمبر ته تعزیرات وایي د کومو جرمونو په وجه باندې چې نورو انسانانو ته تکلیف او نقصان راشي په مخلوق باندې ظلم کیږي او د خالق نافرمانی پکې اوم کیږي نو داسې جرم کې د الله حق او د بنده حق دواړه شامل وي نو داسې انسان د الله مجرم دی او د انسانانو مجرم دی خو بعضې جرمونه داسې دي چې په هغې کې د بنده حق ته زیات اهمیت ورکولی شي او بعضې داسې دي چې هغې کې د الله حق ته زیات اهمیت ورکولی شي شریعت اسلامي چې کوم خاص خاص جرمونو لپاره سزاګانې مقرر کړې وي د هغې نه علاوه د جرمونو سزا لپاره خاص پیمانه شریعت نه ده مقرر کړې بلکې قاضي له اختیار ورکړی دی هره زمانه کې د هر ماحول مطابق چې څومره سزا مناسب ګڼي مجرم له به هغه سزا ورکړي دام جایز دي چې هر ځای هره زمانه کې اسلامي حکومت د شرعي سزاګانو دپاره څه خاص قواعد مقرر کړي او بیا قاضیان د هغې پابند کړي قاضیانو ته د شرعي سزاګانو یو خاص پیمانه ورکړي دغه ته تعذیرات وایي د کوم جرمونو سزا چې قرآن او حدیث کې متعین نه ده د قاضي په ثوابتیب باندې وي دغه ته د شریعت په ژبه کې تعزیرات وایي او د کومو جرمونو سزا چې قرآن او سنت کې متعین ده بیا هغه دوه قسمه دي یو داسې چې په هغې کې حق د الله غالب وي نو دغه سزا ته حد وایي او جمع حدود ده په کومو جرمونو کې چې د بنده حق از روی شرع غالب ګڼلی شي هغې ته قصاص وایي قرآن پاک کې د حدود او د قصاص پورا تفصیل بیان شوی دی او باقی د تعذیری جرمونو تفصیل پیغمبر علیه السلام د وقت حاکمانو ته سپارلی دی نو خلاصه دا شوله چې قرآن پاک کې د کومو جرمونو سزا بطور حق الله متعین کیږي هغه ته حدود وي کم چې بطور حق العبد جاری کیږي د بندیانو حق وي پکې هغه ته قصاص وي او د کوم جرمونو چې سزا متعین نه ده هغه ته تعذیر وي د دې دریو واړو قسمونو سزاګانو احکام ډیرو سیزونو کې مختلف دي نو کم خلک چې په عرف عام کې د هر جرم سزا ته تعذیر وي او شرعي اصطلاح کې فرق نه کوي ناغوی غلطیږي تعذیری سزاګانې د حالاتو ماته کله اسانې وي کله ګرانې او سختې وي او کله مات کېږي هم په دې کې حاکمانو ته اختیارات وسیع ورکړی شوي دي او کوم چې حدود دي نو حدودو کې حکومت حاکم یا امیر هیڅ قسم رد و بدل تغییر و تبدیل نشي کول اجازت ورته نشته دی او نه د زمانې یا د مکان د بدلېدلو په وجه د خدای قانون کې فرق راځي حدود با نه بدلیږي هر زمانه کې هر ماحول کې حدود به په خپل حال وي یو حاکم یو حکومت یو امیر هغه له دا اختیار خدای نه دی ورکړی چې حدودو کې د ځانه تغییر و تبدیل راولي نه یو امیر او حاکم حدود معاف کولی شي دا حق حاکم ته حاصل نه دی شریعت اسلامی کې حدود پنځه دي یو ډاکه ده دویم غلا ده دریم زنا ده او څلورم تهمت زنا په چا باندې هسې داغ لګول چې دې فلاني زنا کړې ده دا څلور سزاګانې قرآن کې واضح راغلي دي او پنځمه سزا پنځم حد د شراب خورې دی چې هغه په اجماع د امت باندې ثابت دی نو دا پنځه قسمه جرمونه او د دې سزاګانې دې ته حدود وایي اوس دا سزاګانې حاکم او حکومت او امیر معاف کولی نه شي دارنګ که یو بنده د دې جرمونو نه توبه وویستله نو د دنیا د سزا په باره کې به معاف کېږي نه دنیایي سزا به ورکېږي او په صدق توبه چې وویستله امید دی چې آخرت کې به الله معاف کړي په دې کې صرف ډاکا د دې سزا استثنا کېدی شي که یو ډاکو د ګرفتارۍ نه مخکې مخکې توبه وویستله او په معاملاتو کې د ده په توبه د حکومت اطمینان راغی د عوامو اطمینان پرې راغی نو د ده نه به د ډاکې د حد ساقط شي سزا به نه ورکېږي او که غل ډاکو ګرفتار شو او ګرفتارۍ نه پس توبه وباسي دغه توبه به نه منل کېږي دا منظور نه ده دین علاوه نورو حدونو کې په توبه د دنیا حق کې معافي نه کېږي دنیایي سزا نه معاف کېږي که دا توبه ګرفتارۍ نه مخکې وي او که ګرفتارۍ نه وروسته وي تعزیراتو کې کم تعزیری جرمونه وي د هغې په حق کې سفارش اورېدلی شي سفارش کول جایز وي حاکم سفارش منلی شي او په حدود الله کې سفارش کول هم جایز نه وي او حاکم به سفارش اوري نه قبلې نه پیغمبر علیه السلام پکې سخته منع کړې ده د حدودو صداګانې عام طور باندې سختې وي نافذ کولو قانون هم سخت وي او په دې کې د کمی بیشي په هېڅ حال کې اجازت نشته د معاف کولو امکانات نشته کوم ځای کې چې په سزا او په قانون کې سختی کې ښودلې شوې ده نو هغه ځای کې معامله معتدل کولو لپاره تکمیل جرم او تکمیل ثبوت جرم جرم ثابتول د هغې لپاره شرطونه هم بیا سخت لګولی شوي دي په دغه شرطونو کې یو شرط هم که نو حد به ساقط شي بلکې که په دغه دلایلو کې چېرته څه شکوک و شبهات پیدا شي نو دغه حد به دفع کړی شي نه به ورکېږي نو د اسلام یو قانون دی یو دفعه ده الحدود تندرئ بالشبهات حدود به دفع کولی شي په شبهاتو باندې دې دې کې دا خبره د پوهې قابله ده چې په کومو صورتونو کې حد شرعي د یو شک شبې یا د شرط د کمی په وجه ساقط شي ضروري نه ده چې مجرم دې بالکل خوشې کړی شي آزاد دې کړی شي په دې به مجرم کې نورم جرأت پیدا شي وي اسم را باندې کیس نه ثابتېږي کوم به جرمونه نو حاکم به د حال مناسب دله تعزیري سزا ورکوي د شریعت تعزیري سزاګانې عموما بدني او جسماني سزاګانې وي چې په هغې کې عبرت اخیستی شي او نور خلک د دې جرم نه ځان بچ کړي فرض که د زنا د ثبوت دپاره درې شاهدان پیش شو ګواهان او دا درې شاهدان عادلانو څلورم شاهد پیش نشو نو په دې سړي باندې حد د زنا خو به نافذ نشي خو د دې دا مطلب نه چې بالکل آزاد او خوش کړی شو بلکې حاکم به د وخت مناسب دې کس له سزا ورکوي تعذیر به ورکوي حد به پرې نافذ نشي دارنګه د غلا نه ثبوت لپاره چې کوم شرطونه مقرر وي په هغې کې کمې راغې نو حد شرعي لاس پرې کول خو به نافذ نه شي خو دا مطلب نه چې غل به داسې خوشې پرېښودی شي بیا به هغه نورې غلا ته جرأت کوي نو نوره تعذیري سزا به حاکم ورکړي د قصاص سزا هم د حدودو په شان کې قرآن پاک کې متعین ده د نفس په بدل باندې نفس قتلیږي به د زخم په بدله کې به مساوي زخم جوړولی شي او فرق دا دی چې حدود په حیثیت د حق الله نافذ کېږي که صاحب حق انسان معافي وکړي نو معاف معاف کېږي نه حدودو کې که صاحب حق معافي کوي نو نه معاف کېږي حد به ساقط نشي مثلا یو غل غلا وکړله اوس د مال مالک وای ما بخل د لاس څخه مپرې کوا لاس به پرې کیږي صاحب حق معاف کول کوي خو شریعت وایي نه دا اوس تا حق نه دی دا حق د شریعت دی ته معاف کولی نه شي یو صحابي په بل باندې د غلا دعوا وکړله کیس پې ثابت شو پیغمبر علیه السلام حکم وکړ د نه لاس پرې کوي کم سړی نه چې اغلا کړو هغه نه صادر پټ کړو هغه وې ما خو دې له تا دعوا نه نه کړه چې د نه دې لاس پرې کړی شي زه بخم وې ته اوس نه شي بخلی نو د غلا سزا معاف کولی نه شي په خلاف دا قصاص چې دې کې حق العبد د بنده حق پکې غالب دی نو که یو قاتل باندې قتل ثابت شو او حاکم دا قاتل د مړي وارثانو ته وسپاره چې که تاسو یې وژنې نو مړی کې قصاص ته والی که معاف کې معاف کولی شي نو دقه وخت کې د مقتول وارثان که قاتل ته بخښنه کوي نو قصاص ساقط شو نو که ټولو وبخښه نو بلکل معاف او که یو کس پکې بخښنه وکړه فرض کړه یو مقتول د یو مړي لس زامن دي یو کس ووایي ما بخښلی دی نو قصاص ساقط شو او د دې نهو کسانو د قصاص په ځای دیت ورسېده دی له به دیت ورکړی شي او لسم کس بخښنه وکړه دغه شانته د زخمونو د قصاص هم حال دی د قصاص یا د حدود ساقط کېدلو معاف کېدل دا مطلب به نه وي چې ګنې مجرم د ازادي بیا هم حاکم تعذیري سزا ورکولی شي که څه مناسب ګڼي که د مړي وارثان قاتل وبخي او د دې قاتل نه خطره وي معاشرې ته حکومت دې ګرفتار کړي عمر قید یا ډېر کلونه قید دې ونه ورکړي دې دې پورې شرعي سزاګانې حدود قصاص قصاص او تعزیرات د هغې بیان وشو اوس د آیاتو تفسیر محاربه په ځمکه کې فساد خورول د محاربې دا لفظ د حرب نه اخیسته شوی دی او اصلي معنا د چا نه څه شی په زور اخیستل د صلح او د سلامتیا په مقابله کې راځي د امن د سلامتیا ضد دی نو بد امنی خورول نو که داسې اخوا دېخوا لږ لږ غلا وغیره کېږي نو دې سره امن عامه ته نقصان نه رسېږي خو که یو جماعت یو ډله داسې راشي چې حکومت یې مقابله نه شي کولی او په عوامو باندې لوټ مار او ډاکې کوي وژل کوي مال ته اخلي قانون یې په لاس کې اخیستی وي داسې خلکو ته ډاکوان وایي باغیان ورته وایي محاربه دا جنگ جګړې او دا ډاکي ډاکوان د عوامو سره کوي په عوامو ظلم کوي او قرآن کې الله وی یحاربون الله دوی د الله سره جګړه کوي او د الله د رسول سره جګړه کوي نو په کوم ځای کې چې اسلامي حکومت وي د خدای حکم د الله د رسول حکم چلیږي دغه ځای کې د قانون خلاف کار داسې دي لکه الله او د الله رسول سره جګړه کوي خلاصه دا شوله چې دې ځای کې د ډاکوانو سزا اجتماعي قوت سره حمله دوی کوي امن عامه ته نقصان رسوي او د حکومت قانون په خپل لاس کې اخلي د خلکو مال هم اخلي بې عزتي هم کوي قتل هم کوي نو دوی له به سزا سخته ورکېږي کومه سزا به ورکېږي ویسعون فی الارض فسادا دوی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد نو سزا یې دا ده ان یقتلو چې دوی دې قتل کړی شي او یصلبو یا د دوی په سولی کړی شي قتل به کړی شي او یا به جمدې ځوړن کړی شي او تقطع ایدیهم یا د فرید کړی شي لاسونه د دوی و ارجلهم او خپې د دوی من خلاف مخالف خلاف د صحبت پرې یعنې دی به جنبې د مرۍ نه وتړې او یو ځای کې به یې اوچت ځوړن کړي او بیا به په نیزه یا په بل چیرې څیز پر یې خېټه وی دا خېټه به ولوشلې او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف یا به پرې کړي شي لاسونه د دوی او خپې د دوی مخالف او ينفو من الارض یا به د ځمکې نه وشړلی شي او د ځمکې نه شړل که بلې علاقې ته ولېږي خو هلته به نور نقصان شروع کړي نو دې به جیل ته واچولی شي ينفو من الارض د دې عامې ځمکې نه د ازادې ځمکې نه به دې جیل ته کړی شي نو دا او چې ذکر شي نو په یو څو څیزونو کې بنده له د اختیار ولکولو دپاره استعمالیږي تقسیم کار دپاره بعض فقها صحابه کرام تابعین وغیره هغوی دا حرف او د اختیار دپاره ویلی دی اختیار درکړی شو قاضي له امام له بادشاه له اختیار ورکړی شو چې کومه سزا مناسب ګڼي هغه یې ورکړی شي مدینه منورې ته څه خلک راغلي مسلمانېدو له راتلل په لاره کې په چا ډاکه وکړله دقه وخت جبرائیل علیه السلام دا حکم راوړل وی چا چې قتل کړی دی او مال یې اغشتی دی کوم ظالمانو چې ظلم وکړو سړی هم قتل کړو مال یې هم ترې واغشته دې په سولې کې ظلم دی کې او چا چې صرف قتل کړی دی مال یې نه دی اغشتی نو دی به قتل کړی شي او چا چې قتل نه دی کړی صرف مال یې اخیستی دی نو د هغه لاس پرې لاس او خپې مختلف کټ کړی شي او څوک چې بیا دی چې مسلمان شي او د هغه جرم معاف شي یا چا قتل نه دی کړی صرف خلک یې یرولی دي امن عامه ته نقصان رسولی دی به جلا وطن کړی شي ان یقتلو دی د قتل کړی شي او یصلبو یا په صلیب بشي سولی به کړی شي جمدې به ځوړل کړی شي په نیزه وغیره به خې ته وشلولی شي که صرف مال یې اخیستي قتل یې نه کړی نو ان تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف لاس پې به مخالف کټ کړی شي لاس به مړوند سره کټ کېږي او خپه به ګیټې سره کټ کېږي او دې کیس کې چې څومره کسان دي دا ټول ګروپ به ونیوي شي او د ګروپ ټولو کسانو له به دقه سزا ورکېږي او ينفو من الارض د ځمکې نه به وویستې شي نو د آزاد ځمکې نه چې وویستې شي او بلې علاقې ته لاړ شي خو بدماش نور هم بدماشي شروع کړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل که مجرم د یو ښار نه ووته بل ښار ته لاړ آزاد دې پرېښو نور خلک به تنګوي نو یې د ده سزا دا ده چې دی به جیل کې واچول شي بند به کړي شي دقه د ځمکې نه شړل دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه خبره غوره کړې وه چې داسې مجرم به جیل ته واچوي اوس دا مصلح ډاکوان چې لوټ مار کوي نو دې کې قتل و قتال باندې اکتفا یوازې نه کوي بلکې د زنانو بې عزتي کوي تختول کوي نو قرآن په دې الفاظو د هغې ذکر کړ چې یسعون فی الارض فسادا دا خلک ځمکه کې فساد کوي نو دوی د دغه سزا مستحق شو ذلک لهم خزی دا د دوی لپاره رسوایي ده په دنیا کې او په آخرت کې ول عذاب عظیم دی په خپله راشي نو ده ته به دا سزاګانې معاف کېږي که په خپله راغې توبه یې وویستله نو دی به معاف کېږي حکومت به وله بیا سزا نه ورکوي علي اسدي مدینه منورې سره نږدې د ده د ډاکوانو یو ګروپ و ډاکې کوله په یو قافله باندې ورته او په هغې قافله کې یو قاري قراءت کو ویا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله دا غل او ډاکو په غلا پسې ورته په قافله باندې حمله کوله خو چې د قاري دا آیات یې واورېدو نو بس ورنږدې شو قاري ته وایي وی قاري صاحب دا آیات ته بیا ووایه وی چې بیا یې وویل نو توره یې راستې وه هغه په تیکي کې داخله کړله او د غلا او د ډاکې نه توبه وویستله مدینې منورې ته راغی په مدینه منوره کې مروان ابن الحکم حاکم و ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې ډاکو لاس ونیو او د مدینه منورې امیر ته مخکې کړ او د قران پاک آیات ورته ولوست او ته د سزا نشي ورکول دې معاف کا وی د دغه ډاکونه حکومت هم عاجز شوی حکومت هم ګرفتار وړی نه شو وی چې کله ته په خپله توبه د ډاکونه وویستله وی ټول خلک ډېر زیات خوشحاله شو دغه شان علی رضی الله تعالی عنه په زمانه کې حارثه ابن بدر بغاوت یې کړی او قتل قتال د هغه پیشه جوړه شوې وه الله توفیق ورکړ توبه وویستله حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته چې راغی هغه معاف کړ نو که یو ډاکو د ډاکې نه پس د ګرفتارۍ نه مخکې توبه وویستله د ده توبه به قبلیږي او سزا به نه ورکیږي پاکستان چې جوړ شو نو دغه زمانه کې علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه په قنات کې وزیر شو او اسلامی حکومت نافذ کو یولس کاله د حکومت کړی دی په دې یولس کاله کې هیڅ قسم جرم په دغه علاقه کې نه دی راغلی دا ریکارډ دی چې په یولس کاله کې هیڅ چا جرم نه دی کړی او په دغه علاقه کې یو غټ ډاکو چې په ټوله علاقه کې د هغه د لاسه یو هیبت جوړو حکومت هغه قابو کولی نه شو هغه چې د کومې علاقې وو علامه افغاني صاحب رحمت الله علیه هغې علاقې ته په خپله لاړه وی خلکو ورته چې زما ځکه سړی ډېر خطرناک دی ته مړ به نه کی افغاني صاحب رحمت الله علیه وی چې زه ملا یم او مولیان جماعتونو ته ځینې زه خو دغې علاقې ته په حیثیت د یو ملا یو جماعت ته ورځم په دې کې خو څه بدي نشته دی هغه چې هر څنګه سړی دی خو زه د هغوی علاقې جماعت ته ورځم جماعت ته افغاني صاحب چې ورغی خلک خبر شو افغاني صاحب راغلی ډېر ګڼ خلک په خپله راغلل ډاکوم پکې راغی جماعت کې کېناست افغاني صاحب له خدای پاک د بیان یو ښکلی انداز ورکړی و په یو ښکلې طریقه باندې هغه وعظ او نصیحت وکړ ټولو خلکو ورسره وژړل د الله یره په زړه کې راله او دا ډاکو په خپله افغاني صاحب ته رامخکې شو وی د سترګو نه یې اوښکې تلې ژړلې وی ما به الله وبخي چې زه توبه وباسم نو ما به الله معاف کړي افغاني صاحب ورته ویل چې د خدای جرمونه دې کړي دي او ته په صدق الله نه معافي غواړې الله غفور رحیم دی الله دې معاف کوي د حکومت جرم دې کړی دی حکومت دې وخت ما ته اختیار شته دی د حکومت جرمونه درته زه معاف کوم راځه توبه وباسه په ډک جومات کې د خلکو مخکې هغه توبه وویستله الله نه یې معافي وغوښته د حکومت جرمونه یې کړي ده یې معاف وغوښته افغاني صاحب هغه معاف کړ او بیا هغه نیکه زندگی شروع کړله د افغاني صاحب د اسلامي حکومت دا یو اثر وشو چې غل او ډاکو په خپله توبه وباسي نو غل او ډاکو چې د ګرفتارۍ نه مخکې توبه وباسي هغه له به سزا نه ورکړي حد شرعي معاف کېدلو سره دا لازمېږي نه چې کوم حقوق العباد دې بنده ضایع کړي وي چې هغه به معاف شي بلکې که دغه مال اخیستې شوي وي موجودو نو دا مال به بنده ته واپس کول ضروري وي او که څوک یې قتل کړي وي یا زخمی کړي وي د هغې قصاص به لازم وي البته قصاص د بنده حق دی که بنده یې معاف کوي د معاف کولو اختیار ورسره شته انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بشك سزا به هغه خلکو يحاربون الله ورسوله چې هغې جګړې کوي د الله او د الله د رسول سره ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو ان یقتلو دوی به قتل کړی شي که صرف قتل یې کړی نو قتل به کړی شي که دې ډاکوانو قتل کړو نو قتل په بدل کې به قتل کړی شي مال یې نه دی اخیسته صرف یې قتل کړی او یصلبو یا به دوی پسولی کړی شي که قتل یې کړی دی او مال یې اخیستی دی نو بیا به پسولی کړی شي ځوړند به کړی شي او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف یا به پرې کړی شي لاس د دې خپه د دې مخالف ښې لاس او ګس خپه دا په هغه وخت کې چې مال یې اغشتی دی قتل یې نه دی کړی قتل یې نه دی کړی مال یې اغشتی لاس دې به ترې پرې کړی شي او ينفو من الارض یا به د ځمکې نه لرې کړی شي ازادۍ نه به دې لرې کړی شي یعنې جیل ته به واچولی شي دا په هغه وخت کې چې نه مال اخیستی وي او نه قتل کړی وي او قصد یې کړی او دی ګرفتار شو ذلك لهم خزي في الدنيا دا د دوی لپاره په دنیا کې رسوایي ده دا سزا چې کومه ذکر شوه دا یادوي ذالک دا سزاګانې لهم د دوی لپاره خزي فی الدنیا په دنیا کې رسوایي ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم دی لوی عذاب الا الذين صابوا من قبل ان تقدروا عليهم مگر هغه خلک چې توبه یې وویستله من قبل ان تقدروا علیهم مخکې د دې نه چې تاسو پرې قادر شئ ګرفتار یې کې ګرفتارېدو نه مخکې مخکې چې توبه وویستله نو دا سزا به نه ورکېږي فاعلموا پوه شئ تاسو ان الله غفور رحیم چې بېشک الله پاک بخون کی او مهربان دی